الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سلسله شروع وا ابتدا کې مونږ دا ویلیو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت یو قبل از نبوت او ولادت حالات دي د عربو چې هغه تمبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت د پاره هغه د عربو احوال حالات د عربو جغرافیا بیا د عربو د دې خلکو خو بد خوونه او صفاتونه او بیا د نبی علیہ الصلات والسلام د خاندان تذکرہ د نبی علیہ الصلات والسلام ولادت د نبی علیہ الصلات والسلام ځواني نکاح او بیا اخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملاویدل او اوله وحی کېدل غار حرا کې تر دې ځې پورې تفصیلی دا احوال او سیرت بیان شوه دا یو خبره چې وحی خو اوشوا غار حرا کې اقرا بسم ربک الذی خلق او دا اولنې وحی دا اول پیغام دی او نبی علیہ السلام ته اول حکم دی دا اقرا اقرا دا د نبی علیہ السلام د نبوت په ذمہ دارو کې اولنې ذمہ داری و چې د الله د کتاب بیان تبلیغ او دعوت خود دینه علاوه اوله فریضه کومه ده په احکامو کې اول حکم کم فرض شوه د دې اقرا د وحی نه بعد نغا سیرت نگار لیکي ابن اسحاق او دارنګ سیرت حلبی و غیره ټول یا نور اردو سیرتونه چې د اولی وحی غار حرا نه بعد کله چې نبی علی السلام د دې غار نه غار حرا نه را کوزیده نوم په دغه ورځ نبی علیہ الصلات والسلام ته جبرئیل امین د او دس طریقه خو دلیو او مونږی ورته کړو او یو روایت کې راځي چې کله جبرئیل امین د اقرا دا درس نبی علیہ السلام ته ورک نو به نبی علیہ السلام ته فرمایل چې د دې غار نه کوشه نو نبی علیہ السلام را کوزیده د غار چې را کوشو جبرئیل امین دغل ته پزما کوانې وی خپل وزرو د سره یو چشمه را او خټ کېدا لکه ما ککو سیوا د زمزم د کوین علاوه نور وبنم لري جبرئیل امین وی او تاسو کو نبی علیہ السلام ورته قتل به نبی علیہ السلام ته وی چې تمو کاو دس نو نبی علیہ السلام هغه طریقې سره او دسو کو څنګه چې جبريل خو دلو او بیا جبريل امین وی مخک شو نبی علیہ الصلات والسلام ته بروی قبله دورکا تمونزک جبريل امین واپس لاړ اسمان ته او نبی علیہ السلام کور ته تشریف راوړ خو چې پلار راته نو شجر او حجر ونو او غټو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام وی او خدیجه الکبرى له چکور تر ورسې د غواقع و ته ټوله سنو کړه وغه په ایمان راوړو نو سحر د غواقع شوه سحر نبی علیہ السلام د موس کړي جبرئیل امین سره او بیا تقریبا ما خام مازیګر ټیم چې ورقه ابن نوفل نبی علی السلام بوتلې شوی دی او دا ټول واقعات نو داسې مازیګر تقریبا ټیم کې به خدیجه الکبرى نبی علی السلام ویزان سره کړه او هغه زه تیرا واست او داسې پیو کو څنګه چې نبی علی السلام او دس کو غیم کو او بیا نبی علی صلوات و سلام مخ کې شو او مونږ یو کو د جبرئیل د خودل شوی طریقې مطابق او ام المؤمنین ورپسې ولاړه وه دا د سیرت کتابونه لیکي چې دا په سر زمین باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت ملاوي دون بعد اول امامت چې نبی علیہ السلام وکړو نو د دغه سیرت د دې روایتونو معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د احکامو په اعتبار د اقرا د حکم نه بعد اول حکم د مونځ دی چې دا خودنه شوی ده داسې یو بل روایت کې راځي چې د دغه غار حرا د وحی نه بعد چې نبی علی السلام غار نه راکوشو نو یو خوبصورت شکل کې جبرئیل امین وی راغلی و ډیره بهتر او خوشبو تی روانه و سیرت حلبی لیکلی په دې شکل کې وی ظاهر شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم الله پتا باندې سلام وای او ته الله د انسانانو پیریانو رسول جوړ کړي ته خلکو ته د لا اله الا الله دعوت ورکوا او بیا وی په زمکا خپل وزرو او دا غینه دا چشمه راوخته او بیا د دې موز دا او دستا واقع ده دغه یو بل روایت د سیرت کتابونو والا نقل کړي د ابو رافع رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیہ السلام د ټولو نه پهلنې مونږ اولنې مونږ د د پیر پورز جبرئیل امین سره کړي ځکه د پیر پورز نبوت ملو شو خدا در وس په ابتدا کې وا او خدیجه الکبرا رضی الله عنها د دغه پیر پورز داسې دروس په اخره کې مازیګر ټیم تقریبا نبی علیہ السلام سره مونږ کړي دي خدغه امامت نبی علیہ السلام کړي دي ام المؤمنین وسره او بیا علی رضی الله تعالی عنہ د منګل پورې ایمان راوړل دي د تفصیلی واقعات تر سره روان دي د منګل پورز بیا علی رضی الله عنه د نبی علی السلام سره موس کړي او د هغه حالاتو کې به ان شاء الله بیا راشي دا خو اولنې فرض دی د اقرا نه بعد په مسلمانانو باندې او په نبی علی السلام هغه فریضه د مونږ ده دینه پس د نبی علیہ الصلات والسلام د دعوت سلسله شروع کی خود د دعوت سلسله او د مکی او مدنی دور نمخ کې دا خبره پیجندل پکار چې د نبی علی السلام د نبوت دا دورانیه یا د نبی علی الصلوۃ والسلام د دې دعوت د زندگی یا داسم ویل کې دی شي چې د وحي نزول د دې علماو ادوار تقسیم کړي غټ تقسیم دا خار سو پیجنی چې مکی دور او مدنی دور خو بیا دا مکی او مدنی دورونه هم علماو تقسیم کړي د وحي په اعتبارم د دعوت په اعتبارم د نبوت په اعتبارم چا شپږ دوره شمیرلې دي درې دوره په مکه کې دي او درې په مدینه کې دي او چا د مکه سلور ادوار او د مدینه درې ادوار ټوټل او دوره مخکې دوره تفسیر کې دا شی یو څو صفحې ما دغه تفصیل لیکلو مرګرو کې تقسیم کړي چا چا سره خدای دا سه خلاصه وایسوم د مکی سلور یا درې دورونه هغه دادي پهله دور دا د دغه غاره حرا د وحی او د نبوت ملاوي دونه شروع کیږي او دا مسلسل درې کال دي دا اولنې دورې نبوت دورې وحي یا دورې دعوت دا اولنې دور د درې کال دي په دې کې خفیه دعوت او انفرادي دعوت چلی دا د دې دور تفصیل به ان شاء الله راځي دې دور کې نازل شوی سورتونه تقریبا سلور صورت ای هغه کم نوټس ما مرګرو لور کړی نه هغه کې د صورتونو مونږ دي چون کې دلته د قران درس نه دی چې د صورتونو تفصیل کو خو دغه ادوار ته اشاره کو خفیه دعوت او انفرادي دعوت دیم دور بیا د مکه هغه د اعلان نبوت نه شروع کیږي اعلانیه دعوت ته یعنی د دې درو کالو نه بعد چې سلورم کال د نبوت شروع شو د مکی سلورم کال نو نبی علیہ السلام اعلانیه دعوت شروع کو او دا دورانیه دو کاله وا دې کې دا تقریبا پنځم نبوي پورې چلی هجرت نمخ کې دا دور نبوي سال باندې شمیرل کی نو اولنی سال د نبوت نه تر تین نبوی پورې دا اولنی دور دی خفیه دعوت انفرادی دعوت بیا دا تین نبوی نه پنځ نبوی پورې دا دوه کاله اعلانیه دعوت پدې کې ظلم ستم او د نبی علیه السلام اعلانیه دعوت شروع خندا استهزاء الزامات سب او شتم پراپیګنډي کمزور او غریبو سره ظلم زیاته دا شروع شوه واقعیت به تفصیلی راځي دریم دور هغه بیا د آغاز فتنې نه یعنی د تکلیفونو د پنځ نبوي نواله تر 10 نبوي پورې ده دا تقریبا پنځه کاله دي په دې کې ابو طالب او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هم وفات شوي دغه دورانیه کې په دې کې مخالفت شدت تر رسیدلو انتها شوه د ظلم د بربریت حبشه ته ورکه هجرت شوه او مسلمانانو سره سوشل بایکاټ هم دغه روزو کې شوه هغه شب ابي طالب کې دی محصور کړی شوه سلورم دور چې کوم علما شمیري دای ترتیب دار چې بیا د دا دس نبوی نه 13 نبوی پورې دا درې کاله دا اخیری دور دی د مکه سلورم دی کې سخته مصیبتونو خو انتها ته رسیدلیو دی دوران کې نبی علی السلام بیا مختلف علاقو تخپل یا صحابه کرام دعوت د پر لیګلی دي د طائف سفر هم په دې دوران کې شوی دی د حج په موقع باندې خلکو ته دعوت ورکول دغه واقعیات هم دغه دوران کې شوي دا رنګ د مدینی خلک راتلل او هغه عقبه چې کمی سیرت کې راځي درس کې مونږ سره اشاره کړي تفصیل به راشي ان شاء الله مخکې نو هغه عقبه هم په دغه دوراني کې شوی دی او بیا هجرت شروع شوه دا سلور دورونه د مکی دورونه دي مدنی کې مدینه کې مدنی دور کې درې ادوار دي هغه صرف مختصر ویم یو خدای هجرت نه بعد شروع کیږي د یکم هجری نه تر 3 هجری پورې دا د انقلاب ابتدایي ادوار دي په دې کې قبا مسجد نبوي جوړ شوی دی او یو اسلامی ریاست وجود تراغلی دی نبی علیہ السلام په دې دورانیه کې اول مواخات او بیا میثاق مدینه د میثاق مدینه په نتیجه کې اسلامی ریاست وجود تراغ دویم دور مدینه کې هغه د غزوه احد نه صلح حدیبیه پورې یعنی 3 هجری نه 6 هجری پورې پرې کې دغه واقعات یعنی احد شوی دی صلح حدیبیه وغیره شوی دی تفصیل به ان شاء الله راشي وم دور هغه دا غزوه خیبر نه یعنی 7 هجری نه د تکمیل انقلاب پورې د نبی علی السلام وفات پورې حجۃ الوداع پورې 11 هجری پورې دا دورانیه ده په دې کې کوم صورتونه نازل شوي دي هغه نوټس کې مالي کړي بهرحال ده د دغه ادوارو تذکره هم د دې دعوت دپاره وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام د وحي نه بعد او د اول فریضې نه بعد چې بیا د دعوت کومه سلسله شروع کړې ده نو دا په دغه مراحلو ادوارو باندې تقسیم ده مکه کې درې یا څلور دور دي اولنې دور د خفیه دعوت دور دی او دا دور په دریو کالو مشتملو نبی علیہ السلام اول درې کاله پټ دعوت چلولې دی بیا په سلورم کال میدان ته راوته دی او اعلانیه دعوت ته او اجتماعي دعوت دی د نبی علیہ السلام ولې خفیه دعوت کوي او مکه کې کوي د نبی علیہ السلام اصل مقصد اول داو چې دا مکی ولا ایمان وروړي خپل کلی وطن جوړ شي دا قاعده قانون دی چې کله سړی په خپل علاقه په خپل خاندان کلی وطن کې مضبوطی نو بیا بارم خبره زوره ور کولی شي نو په دې حکمت پیش نظر د نبی علی السلام دعوت خفیه او مکی والا کې بیا نبی علی الصلاۃ والسلام د دې سلورم کال نه عام علانیه دعوت شروع کړي دا تر لس لسم کال پورې چلی ده او لسم کال نروست بیا نبی علیہ السلام بهر دعوت ته توجه کړی ده تر دې پورې چې بیا دیار لسم کال پورې دغه طریقه د بهر دعوت شروع وا الله بیا امداد کو د هجرت حکم راغی او مدینه ته هجرت شوه بهرحال دا د نبی علیہ السلام د اول دور انفرادی دعوت سره مختصر تذکرہ وا نبی علیہ السلام انفرادی دعوت بداو سړی به وکت چې دې سړی کې څه خ اخلاق او صفات دي خبر او ریدو والا دی دا سړی د کې څه طلب نه بچتا نو هغه پسې باورته او قران هم سورۃ شورا کې تذکرہ کوي الله یشتوی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب چا کې انابتی کنه نه خلق ته الله لار خې هدایت ورکي نبی علیہ السلام هم دغه فلسفه مطابق دغه خلکو په سبتو غي ته خفي خبره کوله ځکه که یو سړی نه پوهه دی زیدی دی نو کیدی شي چې هغه ته دعوت ورکولو سره هغه بلو جوړ نش مصیبت جوړ نشي رکاوټ جوړ نشي نو دا حکمت دی ته ویل کیږي بلکې دیتا حکمت الدعوت ویل کی د دعوت حکمت طریقې کار وسم یو ځای کې حالات د سړي یو کلی وطن کې د توحید سنت مسله د قران خبره سړی پوهېږي چې که دلته ما خبره یکدم شروع کړو نو دا ملک بلوکی نو دا د بصیرت او د حکمت د دعوت نه خلاف ده اول ځان له انفرادي یو دوا درې سلور شیخ القرآن رحم الله وی چې ځکله مکه کې سیندی سیب سره مو واپس راتلم نغرا توی چې مزه پښتانه نه پوهه جاهل خلک دی مړ بری کی شیخ اسماعیلی وجلې نیما ورته وی چې نززم پښتون قوم بسکه خو بهر حال چې زرالم نو ما چون کې تاریخ کتلو حالات می کتلیو د شیخ اسماعیل دی او د دې پښتنو دا حالات نو ما یکدم دعوت نه انفرادي کار شروع کړ د سیرت تقاضا هم دا و نه انفرادي یو کس بل کس بل کس خپل کلی باندې مهنت چې کله مې داسې خو شې علاقو کې کلی کې یو یو کس پیدا شو دو دوا نو بیا با کلی تلاړم جمعات کې مې بیان وک خلکو یې نوې مسلې دي دا کیا کوي په دې کې یو کس به زما په حمایت کې ودرېدل نو په دې طریقه باندې هغه کار شو نو دا حکمت دعوت دی تویل کی نبی علی السلام هم د دې حکمت پیش نظر په دغه انداز باندې د انفرادي دعوت کو چلو او اولی دا خپل مرکز خپل علاقه مضبوطول غوستل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د انفرادي دعوت طریقې کار او ترتیب به پدې کې کم خلکو اسلام راوړی دی په دې انفرادي دعوت کې او ست ترتیب تفصیل به ان شاء الله بیا کو خلنده خلاصه دا غیدا ټولو نه اول ایمان روړونکې ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او دا غي ایمان د غار حیرانه د نبی علی السلام تشریف روړل دارن هرقل سره دا ورقه ابن نوفل سره خبره اترې کې دونه بعد ام المؤمنین ایمان روړل او تصدیق کړي د ام په دغه ورځ د پیر پورز او بیا مخکې مو وی چې ماخام مازیګر ټیم بیا منظم نبی علی السلام سره کړي دویم نمبر بیا علی رضی الله تعالی عنہ ایمان وروړی دی په سبا د منګل پورز چونکی دا د نبی علی السلام زیر تربیت او زیر پرورش او د نبی علی السلام اخلاق عادات نه با خبرونو د نبی علی السلام دعوت ورکول سره بغیر چون چر د ایمان وروړی او تقریبا دغه وخت کې عمر دا غوي لس کال او نبی علی السلام سره بیا سباله منګل پورز مونږ کړي دي خو خپل اسلامي وې د پلار نه یو کال پورې پټ ساتلو د علی رضی الله عنه نه بعد ایمان وروړون کې د نبی علی السلام آزاد کرده غلام زید بن حارثه رضی الله عنه هغه اسلام وروړي دی او نبی علی السلام سره مونږ کړي دا د نبی علیه السلام خپل کور دی ښځه ده علی رضی الله تعالی عنه یې تر زوی دی او زیر تربیت دی او زید رضی الله عنه هم د کور فرد دی کنه غلام دی آزاد کرده دی او بیا متبنا دی زوی وته ویل دی نو د کور خلک جوړ شو خپل کور دننه نو د هغې نه بعد بیا دوستان، یاران، تعلقدارانو کې چې د نبی علیه السلام ډېر مخلص او زوړ دوست دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو هغه ته دعوت ورکړی شوی دغه فورا ایمان راوړی دی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ایمان بیا خفیه نو د پټ نه وساتل د دعوت شروع کړی دی یکدم نو د د په دعوت باندې کم کسان راغلي دی اول کې عثمان بن عفان رضی الله عنه زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه طلحه بن عبد الله رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت مسلمان شي دی او نبی علیہ السلام لبه دعوت ورکول نه بعد یو یو راوستو ایمان به راوړو او نبی علیہ السلام سره موس کو زکه بزغه وخت کې دعوت او موس دا دوه کارو د خدیجه الکبرا نه علاوه تقریبا دا اته سړي کسان دي چې دا د ابوبکر صدیق په اولنی دعوت په اول ورځو کې د اسلام راوړی دی نو دا په ټولو کې مقدم او اولنی اسلام والا دي امام حنیفه رحم الله نه سیرت نگارو او تاریخ کتابونو البدایه و النهایه والا ترتیب دا سره نقل کړي دا کم چې مشهور مونږ ورو دا د امام منیفر مولا قول چې په آزادو سړو کې پهل ایمان ابوبکر صدیق په خزو کې خدیجه الکبرى غلامانو کې زید بن حارثه او الکانو کشرانو کې هغه علی رضی الله عنه د دینه بعد بیا دویم نمبر کې د دې اتونه علاوه نور ایمان اسلام وروړون کی هغه بلال رضی الله عنه عمر بن عنبسا خالد بن سعد بن عاص دا وی سور زباد دی ایمان وروړي دینه سور زباد ابو عبیده الجراح رضی الله عنه عبد الاسد بن بلال عثمان بن مطعون عامر بن فهیرا دا دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام دی د تذکره به روس رش د هجرت په موقع دارن ابو حذیفه ابن عتبہ صاحب بن عثمان او ارقم ارقم هغه سړی دی چې روس دار ارقم دغه کور کې د درس تدریس او د دعوت غ سلسله چلی دا دارن په زنانو کې خدیجه الکبرانه پس ایمان روړه دی دا عباس رضی الله تعالی عنہ بی بی او د ابن عباس رضی الله عنہ مور ام فضل چې ورته وای لبانه بنت حارث داغین بعد اسماء بنت ابي بکر د ابوبکر رضی الله عنه لور د مشر ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها مشره د ایمان وروړي او دینه پس سلورم زنانا هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ خور فاطمه بنت خطاب دا زنانو کې اول ایمان وروړي خدا دور ماوي د خاموشۍ دور و، په دې کې د نبي علیه السلام او د ابوبکر صدیق دعوت او دایند بې د دې نورو صحابو دعوت انفرادي، خفیه خفیه و، یو یو سړي پسې به ته او پټ پټ به یې ورسره خبره کوله. دغه دوران کې بس دوه خبرې وې د دعوت، نبي علیه السلام هم او ابوبکر صدیق هم، یو به یې د توحید دعوت ورکاو، د شرک نه به یې خلک منع کړو. د غیر الله د عبادت بندګۍ نه د بت پرستۍ نه او چې کله به ایمان اسلام راوړ نو دیم خبره د مونږ وبس او دغه مونږ بکیده دام علل اعلان نو ځکه دعوت لا علل اعلان شروع شوه نو نو نبی علیہ السلام او د اصحاب کرام با د مکه د درو تتللو په دې درو کې وچرته مونږ مکه خو اوس کولاو شوه که نه دی وتراشله غرونه لګیا دي بس ختمېږي دا خو مخکې ټول غرونه دي او دا کعبه چې ده د دې غرونو په دې منځ کې داسې ګهرۍ غوندې ده په دې کې وه نو خو ټول غرونه هر طرف ته غر غر دی یا چې کم خلک مخکې تلي سعودي ته حجونو لا یا عمرو وغیره لا ای به کتلی چار طرف ته غر دی اوس خو غرونه ډېر وتراشل ختمې کړ دی به داسې دی غرونو کې چرته یو درې طرف ته لاړل هلته به یې خفیه طریقې سره مونځ کوو لکه په دغې واقعاتو کې یو واقعه د نبی علیه السلام او د علي رضی الله عنه راځي دا بلکې ابتدایي روزه ده چې نبی علیه السلام تللی دی او علي رضی الله عنه ورسره دی او مونځ کوي په یو دره کې اتفاقی په ابو طالب راغی اچو قتل داسې تعجب کې وته ودرې چې دا دې څه کوي دا روارو زوی مې چې نبی علیہ السلام موږ فارغ شو نو تاسو کو نبی علیہ السلام چې دا تاسو کول دا څنګه دین دی او ورته دا د الله او د فرشتو د تمام انبیو او زمونږ د جد امجد ابراهیم علیه السلام دین او الله ز پیغمبر را لېګلم او ما ته حکم دی چې خلک د شرک بت پرسته نه منی کو صرف د یو الله عبادت فرض دی نو دا د عبادت طریقه و ما کوله خو زه تا تم دعوت در کوم چې زمونږ د دین قبول کو زما امداد وک نبو طالب ورتوي چې ورواره دا نه همت طاقت ما کې نشته چې د پلار لیک دین پرېدم افغان خبره ده غټ ما نشم پرې خوسته البته تاسو اجازه ته په اطمینان خپل کار کوي امداد بم کوم به وی علی رضی الله عنه ته وی چې دا ستا سکول نو ورته وی چې دا بس د محمد رسول الله سلام د الله را لېګل دی زما په الله او د الله رسول باندې ایمان ما تصدیق کړو دا موس کو او بزده اتباع کوم نو ابو طالب وتوی چې بس دا سړی ستا بدخوا نه دی نو د په طریقه باندې عمل کوه او د مرګرتیا م پرېږده دغه رنګ یو بل واقع راځي محمد بن اسحاق نقل کړی دا رحمه الله چې سوره مدثر کله نازل شي دا اول وحی نه بعد دویم وحی سوره مدثر شوه تفصیل برا شروع سوره مدثر نازل شونه نه بعد نبی علیہ السلام د دعوت ترتیب شروع کو خفیه نو خفیت دوران دعوت کې فریضه بس د مونځوا او مونږ به دغه سي چرته وادیان او دارنګ درو مرو ته انتخاب به کول تبتل خکار مونږ عبادت کې دي نش د واقعاتو کې یو واقع دا شو شو چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مسلمان شوه نو دا صحابه کرام دغه یو درې ته تری دي مانزله مونږ کوي دي مونږ دوران کې چرته سم مشرکین به تیر شي د دغه علاقې خلک چې دوی لیدلی مانځ کې مصروف دي دا وته سنوي دي نو نوې طریقه دي ته صدا سره ډېر بد را دي او کنزلې منزلې کړي پرې کې دینه جنگ جوړ شو مسلمانان هم غوسه کرال نه جنگ جوړ شو نو د سعد رضی الله عنه دغلتا چون کې اوی همدا کارو د وخان مخان لالول وغیرہ نو چرته د اوخ دا دغنی څه ورته وي جامه د دې جامه یو اډو کې پروت بس او مشرک لدا سي په سر راواج مشرک زخمی ک نه لوی مسله جوړه شو بس دا غینه بعد بیا د درو او د دانه وادیانو نمونز ختم کړي شو او دار ارقم چې ورته وی کیږي د ارقم رضی الله عنه کور کې منز او د درس تدریس سلسله شروع شو خفیه طریقې دا دار ارقم دا صفا چې دا کم خلک تری انته به کتلی د صفا مروانه چې سړی باروزی خلک خو چې سعیو کینو پرې مروا باندې وزي خو ته واپس د مروا سره بهر نږدې نږدې واپس د حرم طرف ته راځه نو دغل ته تاسو خپل وګوره باب باب ارقم یې پرې لیکلي دا د صفا سره دی نو د صفا په ډیری سره قوشه دغلته د دې ارقم رضی الله عنه کور دی دغه دار ارقم او د کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د درس د دعوت او د مون سلسله بیا خفیه طریقې سره چلیدا دا تقریبا د دې اولنی دور د خفیه دعوت څخه خلاصه وه کوم کسانو ایمان راوړل د هغې تفصیلات او څه بعضې واقعات چې راغلي تفصیلي به انشاءالله بل کلاس کې بیا وایو قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل